دې او بو باندې کنه والا وا شروع ده چې کیم ده کنه دای په باندې کو او دته دا کیسه ور سپورت کولا شي چې تو کدا کیسه کنه دا د مشری ذات ته کنه نو بیر یا ته مثلا دا پښتنه او کدا د مشر چې کیم ده کنه عزت ده وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد دا حماد قال حدثنا حماد بن زيد دی دوی سره کنا دا حدیث بیان کرده چه ان عبدالله ان عبدالله ابن سهل و محیصت ابن مسعود اتیا خیبره عبدالله ابن سهل رضی اللہ تعالی عنہ و محیصه ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی دوا سره لوڑل روغل خیبر تا خیبر تا دوا سره لوڑل بیا چې کله خیبر ته لوړ خیبر شهود خجیر بغینه دی زنګن دی پشه کنه فتفرقا فی النخل بیا دی دوا سره سره گوشی گوشی شول په نخلستان شه په زنگن شه زنگن شه دی خجیره دیشه یو دول لولو تا کسی دی پر بل دول لولو کنا یا په دې شه په دې زنګن شه فقط عبد الله ابن سهل قتل شو کنا عبد الله ابن سهل رضی الله تعالی عنه فجاء عبد الرحمن ابن سهل عبد الرحمن یوریر و دی عبد الله او حویسا او محیسا د دو زمن د مسعود وداد تر زمن د قتل په باره کې د رسول مبارک سره گفتگو وکړه سرانګه گفتگو وکړه کسي فبدا عبد الرحمن اراده وکړه شروع ته فبدا اسمانه اراده وکړه شروع کړل ته عبد الرحمن وکان اصغر القوم او دا یو وړی کا په درې وړش د قوم نه د درې کسون مراد دي په درې وړش ته دای وړی کا وو خو ورر د عبد الله خو وو وړی کا فقبضته کیسه شریکه ولا فقال له النبي صلی الله علیه وسلم دتا رسول مبارک فرمیل کبر الکبرا تعظیم وکا ده مشران کبر تعظیم وکا الکبرا ده مشر کنا ده مشر تعظیم وکا من ایتا مکاور کا سرادا کسا و پستا وری کرن کا ایتا جاگش و پیده کنا قال یحیاء ویلی دی چه کم ده کنا یحیاء چه کبر الکبرا سمانا ده یعنی مقصد یه دادا چه لیلیل کلام الاکبر ولیت ده ده غزا غدو ده وکو مشر مشر صدا کنا آده ده غزا غدو ولایت وکو کنا آده ده غزا غدو وکو فتکلمو بارخال اول مشر شریوی دین اورسی بیده نیرا کسی وکلی سیوی کنا ایوانی ما کسا فتکلمو دی طول خبره وکلی ببری دی امر دی دی غصیب اخفل شه دی مقتول اخفل شه فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول برکت او فرمیل چه استحق قتیلکما دا خبره به ورسته روشي کنه باب القسامه هغه به شوی دا کیسه روشي ورسته کنه خو خیر دا دی خلی دا حدیث چې وروړه دا کنه دا خلی د مشر په ایجاد پر وروړه دا کنه شاکر رسول مبارک ته ویل چې کبر الکبرى کنه قالو دیو ته ویل چې یا رسول الله امر لم نره دا خو یو داسې چاردو د قتل د میز د ملګری چې دا خو میز نه دلی دلا دا امر بیا میزه سرنګ کا سام کی مش خو سیک نه دی لیدلی چې مړ کړای وی کنه نو بیا دی قال رسول برکته فرمیلا چې فتبرئکم یهودو بیا بری ګرځوي تو سلاره کنه نو بیا دی یهود فسب فی ایمان 50 منهم پیغه قسمه د 50 سے دینا چې 50 قسمه دی کنه قسمینه وکړو بیا چې کیم ده کنه اتوس نو دا یهود بری ګرځې دي کنه صدا مانا چې توسې چې کیم ده کنه دا غار شي نه رب مونږ ورړوي قالو دیو ته چې یا رسول الله قوم کفار دا یهود دي دا د خیبر شي یهود باندې دل کنه دا هو چې کیم ده کنه کفر خلق تا او دا هو په دې نه دي چې په دروغه کا سمینا او کو بیا پنځه کا صدې کا سمینا په دروغه او کو چې مقتول نه خلو اکتل نه خلو سي بهر حال رسول مبارک ته ویلي دي په دې سره دا چې تو سه بیا بل حق ستانه دا غا قسمه حق مې دا په باندې کنه خدای قسمه نه نو خستر بیا دې اور سره رسول مبارک دا جوړه وکړه چې دې یت دې ته ور پلو کنه شم دې یت رسول مبارک به ټول مال نه شي ور پیسې دې پر اور زنه روایت شر دی می چې دې خیبر خلکار وستری وي چې کیم نه کنه یې ففداهم رسول الله صلی الله علیه وسلم من قبله بیا فدیا ورکړه دی دا معنی دیت ورکړو چې کیم نه کنه دی ته یو یو نو تاسو ورو لیدو چې ففداهم فدیا ورکړه دی ته یو نو تاسو ورو لیدو چې ووداهم کنه ووداهم ودا یدی دیتن کنه دیت معنا سره ده او دیت ورکړو دی دا رسول مبارک من قبله دا خپل زونه طرفه نه معنی بیت المال نه قال سهلنا ویلی دی دی سهل دا سهل صدا کنه دا پو سهل ابن سهل ابن ابي حسما دا له حدیث روی نه دا کنه دی ویلی دی فادرکت ناقه من تلك الابل ورولت در زی ویشه ته دی غیشه دی دیت نه دا دیت کی شسره کنه چې رسول مبارک کر کړی فدخلت مربدا لهم یو داخل شو زه هغه شپوله دی دی تا کنه دی خلک چې کیم شپل وکنه اې دا به زه ور داخل شو فرکزتنی برجلها بیا والا دغه چې کیم نه کنه یې سمبول را په پښه خپل سره کنه وا والا دا ته دې پر وی چې د کیسه مو طریقه یو دې دو کنه اې دغه دې یپ یې څه والا یا کنه سم وقال الليث حدثني يحيى عن بشير عن سال قال يحيى حسبت امو خي الله لك انه ده بشير صدق قال ده ویلی ما رافع ابن حديجه كلام ویره کنه عن سهل ابن ابي حسما مع رافع ابن حديث کنه دا څه کاور سره ویلا دا چې دوا سره وی وقال ابن عيينه وسفيان ابن عيينه چې کله نقل کوي دا چې حدثنا احيان بشير عن سالم وحده مع رافع ابن حديث نشته سره کنه شام نو بیره زنا حلی سهل غصه ذکر کړه دا او زنا چې کیم دا سهل مع رافع ابن حديث ذکر کړه دا او زنا بیا دوا سره غار ذکر کړی دي چې عن سالم وصالب عن رافع بن حديج وصالب بن ابي حسما كان سدوا سره غار ذکر کړی دی وابي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروني بشجره تو سے تو سے خبر رکھی متمنے جواب رکھی متپیغ ولا بندے مثلها مثل المسلم چه صفت پیغه پشان دی صفت مسلمون ده کنه وارو هم یې ورکول له امره او چې که دا خجیره ته زعفره یا که وچوې مثلا ټول کولی ځای څه کنه وشل دا یا ټول کولی ځای څه چې کیم نه کنه هر وخت خجیره خړای څه کنه څه خړای خجیره هر وخت کنه تو دیو کوله دا مطلب ده کنه ولا یزه چې کیم ده کنه وځګل او حال لا چاغه دی ابو بکر یا او عمر یا او کنه دیو جنا دا مسون نو تی موه چې یاره دې مسون په مخې ته جوابینا ورکوي دا شا خبرانه ده دینه دا تعظیم یې د بشر وکړو کنه فلما لم يتكلما سواتی چه ده دوی شیخین تکلم نو کرلو ده ونا نو شلا قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول برکه فلو ده چه هی النخلت ده خجیره ده فلما خرجتو ما عبی عبد الله بن عمر وی تسوات چې روات الله زکرا د پلور خپل حضرت عمر صاحب قلت مو ته چې یا ابا تو بابا جی وقع فی نفسی له غروغلا فزرت مشه چې دا حجیره ده کنه خو بیا او مې نشاله کنه قال حضرت عمر صاحب ته چې ما منع کا زمړی تسی مانه کړو تولا را دې نام تا کولا هاته تو وشالی وای دې خجیره لاره کنه خو وشالی وای دې وجه به دې ورکړه رسول الله برکتا زه په دې ډېر ډک شو چې مو وړي کا بچای دا ګوره خو جواب یې ورکړ رسول برک لو كنت قلت هکا چې روات چې دو شاری ویلې ونه لره کانا حب الیا دا واجب تر محبوب مدمن قضا و قضا دا امر دا امر شینه دا دا دا شینه دا دا صحیح سمانا دې غسرې سره یې شونه نه کنه قال عبد الله بن عمر سے ویلی چې ما منعنی معنی نکلو مولا را دی جواب ویر کولنا الا منگره دی کسی چه انی لم ارکا ولا ابا بکر زسو نولی دلو مو تولا را و نمی ابو بکر ولی دلو تکلم تو ما پزاگه دو بنده تکلم تو ما چه تو سبر زاگه دلی و رسول مبارک دایا غلا ہو تا غلا وی نمی تا پزاگه دو ولی ده نمی دای پزاگه دو ولی ده موچه ده دید وچه نزاگه دی تا مزاگه ده دی مانکا موزون وی کنه او قص کی وتا کړه وی قصدن یې وی شاعر کنه جوړوي یې کنه شا هغه کلام مکفا موزون قصدن کې وی کنه هغه ته شعر ویل شي او درجز زنه وی چې دا یو انوادو د شعر سوچ کړه کنه دا یو انوادو د شعر کنه دا بیا عتب دیغه خاص ده پیغه عام بنده کنه مخش شعر عام ده و درجز خاص ده کنه او زنه وی چې داغه خاص کلام وی خدا سے مکفا کلام می کنه نه شعر نه هو مکفا غو نه کلام یې دې ته ویل او خدا خدا چې کیم نه کنه دا لکه مثلا اشعار یا په غوړه غوړه باندې یا سندره یا په غوړه غوړه باندې کنه ا دې دې پر وی چې دا غیشون سری کنه ماخشي ا دې دې وجنه به دې شون په مزر شي بیا تیز تری می کنه شاپ دریمی په دای پسې الغونه ګمرایون خلق کنه شا ګمرایون چې چیرې وی کنه اپ دې شوارا پسې چې کیم نه کنه دریمی کنه الا قوله ينقلبون کنه کنه الا اي منقلب ينقلبون کنه آیات اخر وسيعلم الذين ينقلبون الى قوله ينقلبون قال ابن عباس رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن عباس ته ویلي دي چې دا آیات سره کنه چې وروړه ده ال چې هو علم ترى څنګه ده انهم فی کل وادی یهیمون ده چې څنګه ده علم ترى انهم فی کل وادی یهیمون کنه تو اس نے کہتے ہیں شعرہ ویتا انہم فی کل وادن کہ دی پہارا لگاٹ سے لگاٹا هغه خوشی ته سیلګاټ سوی ا د حلقت دی چوی کنه شا په بیره کنه یهیمون پیش دی سرګردان ګرځي کنه شا آیات خدا دا علم ترى انهم في كل وادي يهيمون اذا دا عبد الله بن عباس صاحب تفسیر کړه دا تفسیر یې ته نقل کوي کسه یا قال ابن عباس رضي عبد الله بن عباس صاحب في كل وادي يهيمون سمرا في كل لغو يهودون بهارا بتلا في بهارا لغو کې يهودون ورته خلې دي کنه صاحب وابي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرنا ابو بكر بن عبد الرحمن ان مروان بن الحكم اخبره ان عبد الرحمن بن اسود بن عبد يغوث اخبره ان ابي بن كعب اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشعر حکمتنا زرا شعر داس وی چې هغه نش حکمت وی کنه پوهه ول خبره وی بش و بی قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن اسود بن قیس قال سمعت جند بن یقول بینما النبي صلی الله علیه وسلم یمشي دل مانسو یو ورځ دی ورځ نه رسول مبارک روان د دریمی اذ اصابه حجرن چې اچانک ورسېدل دته یو کونه فعثر بیا وشوې دو کنه پریوت ف دمیت اصبعه بیا وینه شولا چې کیم ده کنه غوته ده یو غوته ده چې کیم ده کنه هغه وینه شو بیا رسول مبارک په دې غوډه شدا کلام ویلا نه خو کسا کس کې نه ده تکړه به اختیار ویلا ده کنه رسول مبارک شاعر نه و شاعر څنګه ته دې چې قصدن وفي سبيل الله ما لقيت او د خدای په لار شه کله د تورا سره دا غفای چې کیم شي سره تم لاو شوه چې دا زخم نه ولا ویني وابي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق كلمه قالها الشاعر كلمه لبيدنا يترشتيني كلمه چه ویلی وی اغی کلمه لارا یو شعرا چه ویلی وی اغی کلمه لارا یو شعر آ کلمه ویلا بید دو کنا سنیر شعرونه وی رستینی کلمه ویلی یو خو بیغا طول شسیو تا رستینی کلمه آ دی لبید شعر ولا کلمه دو کنا آ دادو علا کل شیئن ما خل اللہ باطلو خبردار هر شای ما سوا دی اللہ پکنا باطلون دا ختم دین کنا دی خدای نما سوا هر شای چه دا باطل دا رنگ دین کا دا ختم دین کا دا حلق دین کا دا کنا سا نو بیر کل شین حالکن الا وجہ کنا اچھا جی وقال امیت ابن ابی سلط ان یسلم او قریب ودا یو شعر امیہ ابن سلط اسلامی رو وڑا وا خو نیرو کنا په بیری کنا نیرو دا کار دا او دا غلی چې کسا دا دی داسې چې قریب و میا من مصر چې اسلامي روړه وا خو نه روړو څنګه دین پوښتو کنه نه روړو کنه شاید دا لوی شاعر وکنه وابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن اكوع قال سلمة بن اكوع سئل جي خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر ميرو دي سلام رسول الله برك بطرف دي خيبر فسرنا ليلا مزارك مشتول اشفا فقال رجل من القوم يسري دغه خلق نه د قوم نه او ویلا عامر ابن اقواتا چلا تسمعنا من هنا يحاتك ایا نه را روه ته مشته دغه چې کیم نه کنه کلا خبره خبره نه هي حق نه جبا خبره مراد دي ایا نه را روه ته مشته دغه عجایبات خبره نه کنه وکانا عامر رجلا شاعرا ولا عامر یو شاعر سره کنه شاعر وو اللهم اخلا بک لولا انت کچر هنو توفیق دے تو لولا انت سمنا لولا توفیقو کا کرا کچر تو توفیق نو محتدینا میر ولیار نو من دلیه کنا میر ولیار نو سیخ شوی ونه مې صدقه کړی او نه مې منځینا کړی وا فخر مقتفینا کرا خدا په توبه چې مې دې پر ما هغه ګنای نه اکتفینا چې مې لوټ سی په کې مې ګنای پسې کرا فدا ان لکا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول برکو فرمه چې من هاذ السائق سیق ته دا سائق دا ایشونه بوین ک کنه دا سیق ته کنه شا فقال دیو ته چې عامر ابن اقوا دا کنه صدقه چې دا خوشا وزي سره چې دا شهرین ویای چې کیم نه کنه خدای ایشونه وای ته په وزه سره تیز تیز ریمی کنه دا سیق ته چې عامر ابن اقوا دا فقال رسول برک چې کیم نه کنه و فرمه یلا يرحمه الله الله پاک رحم کو پدبنده دا د رسول مبارک دوا و د رسول مبارک دوا دا صحه سره کتوی چې چې خاطه خسته کنه فقال رجل من القوم اول یو سړی له خال کنا خال یو سړی ته نه حضرت عمر صاحب جو ویلم چې وجبت خدا واجب شو جنات دې پر یا نبی الله جنات واجب شو دې پر چې تو دا دا اوله تا وکړه کنه شا لولا امتاعتنا به کرام سو وقت چه وگا کرلو چه کم ده کنا ایده غی خال که کنا خال که وگا کرلو کنا الیوم اللذی فتحت علیهم آن پیغه ورز بنده چه فتح کریه شوی و پده ای بنده ده خیبر پده غی ورز بنده چه کم ده بنده خیبر فتح شو پده غی ورز بنده ورز تیره دا تیره دا وگا شو چه وگا شو بیا اوقد نیرانن کثیرتن بالکلو دی چه کم ده کنا یر دیر دیر زیوت تیره پا خیبر شو بالکلو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول برکو فرمه چه احریقوها تاله کی تو سه ده کټوه لرا و اکثروها موت کی ده کټوه لرا ده ریسی موت کی تالی کی کانا شا فقال رجل یو سری عرض اکرلو یو سری چه کم ده کانا اویلم دا هر تو مرد صحبو غالبا یو سری وچ یا رسول الله خو تو خدا اول که تاله که یو موت که ده کتوه لرا خو یا ده تاله و موت کی او نحریقو ها و نفترو ها سواه ته چې سفینه جوړ کړل دغه خلک کنه د خلک سفینه جوړ کړل بیا په دغه واسه کان سیف عامر نه واتیرا دغه عامر ابن اقوا فيه قصرونه چې پیسې لاندولا و کنه لاندکې تیرا و کنه سم فتناول به يهوديا بحمله وکړه په دې تیر سره په يهودي باندې ليضربه چوي دلاله سلمہ ابن اکوا ویلم چه رآنی رسول اللہ سلم صاحبنا کتا شایدی صاحبنا ولی نلو رسول مبارک مولانا صاحبنا کنا ده متغیر رنگ ولا کنا داسی ولی دل چه رنگ میں بدل شو رنگ میں متغیر ہو کنا فقال لي رسول مبارک مت چې مالا قصد شوی دوتا قلت مت چې فزن لکا بیو امي ممت لو د پتوبنه قربان وی زعمو اذا خلق خدا خیال کرده چه ان عامرم حبت عمله چه عامر اقواق ده ده اغی عمل پر بود شو چه کم نکن ارکا خپلی زون مل کرلو کانا دکا چه اخپلا تیرا پا اخپلا گنده بنده ولا گندلا اذا عمل پر بود شو قال رسول برا کفری چه من قاله چا دا کسا کریه دو قول تو مویتو چه قاله فلان و فلان و فلان و سید ابن حضیر الانصاری کانا اذا خلق ده کسا کریه دو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم برک فرمی چې کذب من قال او دروی ویل دی هغه چې چا دا کیسه کړی نو ان له لا اجرین اذا دوا اجرین دی کنه صاحب وجمع بین ازایو ورسول الله برک جمع کوله او پر ما دې غدوی کوتش انه لجاه انه لجاهد مجاهدنا انه لجاهد مجاهدنا دای جاهدنا افرائی که با دا تیسا کشش کرین کهو و مجاہدونا پا غزو سا غزو کرین کهو کنا سا غزو اگلا و پا نیرائی با دا تیسا کشش کرین کهو کنا بیره کنا قل عربی نشأ بها مثله قل عربی مثله دیر کم عرب دی پا مثل دی دا نشأ بها چه دای پیدو شو و ستر شوی پا دی مدینه منورا شه ایده گونده پا مدینه منوره شا دیر کم عرب دی کنا ایده گونده خلق دا نمین نکی دی کنا شا وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب بن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه رغل رسول الله برك وزنا بيبينا خپل بنده وما هن ام سليم ودي سر جكيمنا ام سليم رضي الله تعالى عنها ودي عرس ابن فقال رسول الله برك زاو ويحك يا انجشتو تاس که دای زی مثلا دا ایسی غابلون ده اوکو پریوزی چه کیم ده کنه ده ده وجنه ده خلو پیش وای حق یا انجسا تو ورک شو انجسا روی ده کسو که کپوره کلس کی چلا ولده تو ده ایسی لرا بالقواری ده پس سباب ده ده غشیشه سرا غشیشه نه ده غشا زور مرادی سوچ که کنه شا نو بیده قال ابو قلابه فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه تكلم رسول مبارك فدا سے پیوا کلمہ سرا لو تکلم بعضکم کجره تکلم کی کجره تکلم کړه او پیغه کلمه سره سره دې تو سه لعبتموها علیه تو سه بیا عیب جان لا وجه کیم نه کرا هغه کلمه لرا علیه پر هغه متکلم باندې کرا سم چا کیم کول نه چا کول رسول مرکتا چې سوق قبل قواریر پوره کله کی دا غیا یا ولد ته دې سه لرا په سبب دې دغه شزوره سره کنه دا شزوره کې دا په نوسې دې په وجه سره په وره وره باندې یا یا ولو به ولې کا دا کلمه مطلب دا چې تو سه طبیعت او مزاج سره پرتا دو چې بل څه چې کلام یې به اعتراض خاوه خپ باندې کوي دا کلمه رسول مبارک کو ویلا زکه اعتراض نه سیو باندې کړی کله رسول مبارک نه غیر بل څه ویلی وکنه تو څه خامہ خاطر باندې عیب لگا ولا وکنه سم نو بیره په باب باندې چې کیم دا کنه نو په بدی باندې ذکر کول لري یم و بي قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها وانه قالت خود به شویلی دی استاذنا حسان بن ثابت رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت او طلب له حسان صاحب رسول مبارک نه فی حجاء المشرکین وحج ول مشرکین اس فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول مبارک تو فرمیل کہ تجد مشرکین حج وکے دا د مکه د خلک یا موږ دې سره د نسب تعلق ته مولا سبا دې سره ګاډ دا خدا خو ته خامخا چې دې حج وکې د امیر نسب به وشای او د امیر نسب ته وشای دا خو مو په نسب باندې چې کله جرح ولا کېږي یا مو په نسب باندې بیا څه کله خو دې دا حج ور سره دې نه کنه صاحب نو به دې خطه ده فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فكيف بنسبي بیا څنګه کېته دې کنه سب دې مو سره کنه اصبت حسان بعد رضی اللہ عنہ حسان ابن ثابت ابن ذکی ده حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فقال حضرت عائشہ تو چلا تصبه بعد رضی اللہ مکہ حسان ابن ثابت تو پیدانے حسان جس طرح چڑھائی دا اے فإنه لا حسان چه ده کانا يرافع عن رسول اللہ سلم وہ دائی چه ده فارق لده رسول برک ده طرفانا کفیر کنا وبی قال حدثنی بیا په دې وخت د نصیحت رسول مبارک یې دا ولو یقولو اذا بارا صاحب دا ویل یا نا خنکم اوریر دې تو سه دې اوریر نا عبد الله بن رواحه صاحب مراد عبد الله بن رواحه صاحب دا شاعر وکانا شاعر نو ویل دا شاعر ان اخلکم بتحقیق سره اوریر دې تو سه لا یقول رفسا دا نه وی چې کیم دا کنه الرفسا دا باطل خبره باطل خبره دا نه کو کنه په شاعر څه کنه شاعر نو ویل اذا انشق معروف من الفجر ساطع دا معروف معروف اده دا روشنائی تا ویل شی دا غلیش خدا من الفجر دا ده معروف ده پر بیان دا دا دی چوده زن مراد دا من الفجر دا بیان دا ده معروف و دا ساطعون دا صفت تا ده معروف اذا انشق معروف ساطعون سوان تے چه اروخی دی آغا معروف ارچگدین کا وفینا رسول الله او په میشه د خدای رسول الله یتلو کتابه چې دای تلاوت کو ته کتاب د خدای کړه د خدای د کتاب تلاوت کو اذن شرط معروف سات او سوات چروخ یری هغه معروف ارچ گدین کا من الفجر چا 14 دو بلې سوات چروخ یری 14 په دې وخت دای د قرآن شریف تلاوت وابي قال حدثنا ابو اليمن قال حدثنا شعيب بن زهري ها وحدثنا اسماعيل قال حدثنا يحيى بن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع حسان بن ثابت الانصاري رضي الله تعالى عنه يستشهد ابا هريره رضي الله تعالى عنه دا گواه گردولو يستشهد سمنا گواهی طلبی را سمنا گواهی گردولو الوارا صاحب فیقولو نتوی جواب آرہ صاحب نشدتک اللہ زه واسطه درکوم تو ته د خدای د خدای واسطه تو ته درکوم رغیا هل سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول تعالی دې رسول مبارک نه ویلې چې یا حسان رسول مبارک نه دار ویلې دي کنه دې دار ویلې چې ویلې چې او حسان اجر عن رسول الله یو پر کړه کفیره تا سمنا دفاع کا دې رسول مبارک طرفنا وداول چې اللهم ايده بروح القدس خدا پاک ته محکم مگر دلاله په امداد د جبرائیل علیہ السلام سره کنه به روح القدس کنه فقال ابو هريره راسه چې نامه بالکل دمه بنار ودري د رسول مبارک نه چې دا سیوت ولی قال حدثنا رسول الله بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي بن ثابت عن البراء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له حسان رسول مبارک حسان بن ثابت تول او هجوهم دار سرايا سرونه چې کوم امر ده حجايا جو حجوان او هجوهم هجو کده دی دا سیوی دی روی شکتا او قال یدا سیوی چې حاجهم حاجهم دا بعض مفعلنا دا ها حاجی حاجی لکا زارب ایغا ونده دا کنا امر دا حجو کده دی و جبرائیل سلام تو سرا دا کنا بابا یکرو ان یکون الغالب الانسان اشعرو چه وی غالب پہ انسان مده شعره و خطا که جمانه کو دلار ده ذکر ده خدای پاک نا ده علم نا ده قرآن شریف نا ده آره شبه ده نا عماره کو باق سجاد پر سندر لیویائی کنا او جاک پا شعری نا لیویای یه کنا شا دا بیا بادا خبر دو کنا دا بیا مضموم شعر دا وابي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا حمزه عن سالمان بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول مبارك لي لا ايام تلي يوف احدكم قيحا خامخ چدا کشي گڑا دیو کاس دی تو سے دیغه وینه زو نه خیر له ده بهتر ده ده پر دینه چدا کاشی ده گڑا ده شعر نه کنا خیر نه دی چې ګډه او سینا او زړه ډاکوي په دې نه دا بهتره دی چې وینه زړه نه دی دا ډاکوي کنه مړ نه دی خو هغه خو دې نه شاه دې نه تبا کوي کنه شاه ودا ولا نه شاه تبا کوي دا سینا یې استلای کنه شاه وبه قال حدثنا عمر بن حسن قال حدثنا ابي قال حدثنا علامه قال سمعت ابا سعران ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمتلئ جوف الرجل قيحا هغه خجدا کسي ګړه دی وسري دی غوینه زوینا حتا یاره یهو ټیک ته د شزه تای در کړل خو د شزه د رضای مر شو د شزه شودا چې د کیم مړه دی ا مړه د تور زای پلور شو ا دې شزه مړه سره ا تور زای پلور شو چا د رضای پلور شو ا دې د رضای پلور دی دا ورر سره د بیا تو ترشو غرا شا ترلش او تر هغه کنه سبي تر در داخله دای چې در باندې کنه چې در داخله دای دا راګره دای تر دا غاسته کنه چو خرق حرم من الرضاعت حرام بگنی دی رضاعت نا آغا چا حرام گرده ولی شوی دی دینا سبنا لکه نصبی تر حرام نه کنه دا نه رضایی تر حرام شو در باندې چې حرام شو دا دې غنا محرمات نه شو او محرمات کې وی کنه لکه پلور دې ورېر دې زیای دې نکده دا زتر دا شو دا در باندې در نه وتای شي کنه وابي قال حدثنا عالم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت اراد النبي صلى الله عليه وسلم ينفر اي ينفر ارادة رسول برك کوچ کرلیتا رسول برک چې کله حج تلو شو بل سم کله هجرت چې کله حج وکړو دغه مدینه منوره ته واپس کېدو کوچ چیر کړلو کنه اخري خپا و ډیره کنه چې موته خی سری شو او طواف ودا یې نه کړه کنه سم فقال رسول برک کلا ولی دلا رسول برک وچ اقرا حلقا شبل کا ورا شکنا اصل غوی منا پیدا دو چې اقرا زخمی سے حلقا پکا سے تو ویری کنه سار دې دا خیال ای کنه سار دې پک وی چې لغتن لقریشن دا زغدو د قریش دو چې دې په دې باندې زغې دی خو حقیقت کې په دې سره نوی مراد مطلب یې دا ده رسول مرای په دغه کې اقرا حلقا انک لا حادثتنا تلک جی سروین کې دې می زمیر کو تلله ته اراده کړی و هو ته ته هاي سری ستو ته و بنا نوی کړی لکه چې دې سورې له خدا هم میرا ور کړی سورې چې څه پر له هاي نوی ختم شو کچرا فرضی طواف یې نوی کړه کنه ایته به خامه ختم کیږي کنه چې حج پیر شي درې سلور ورځې نه ورسې به فرضی طواف کو او که فرضی طواف یې کړی خلی طواف ودا یې نوی کړه کنه بیا طواف ودا انشته چې کیم نه کنه په بلیا ماف تا وتا کنه سا نو ویره رسول مرک دا خیالو چې یاره دا ورکه چې فرضی طواف یې نوی کړه کنه سا بیا دا هدو چې ایسوره کو میرو خامه خبر سره ایسوره دی انک لحادثتنا تی ایسوره وی کړی میر لکه ثم قال دنا ورسول رسول الله برکت او فرمایل اكنت افست يوم النحر ايوت افست يوم النحر افست سمنا دو يعني کفی بده سر طواف طواف زیارت طواف فضا اكنت افست ايوت چې تو طواف فضا کړهو پورې د سرید باندې کړه نه ده کړه هغه چې قال دې ته چې نام اے کمنه طواف زیارت مکړه طواف فضا قال رسول الله برکت او په میچ او فن فری ازل درې مګه په دی وخت نه ستاسو او په دا په تو باندې کنه لا خو دې نه نه یې سره وی بیا کنه دا په دې اقرا حلقه په دې پرې دا فکر وړي کنه با مجازي زعمو دا زعمو څه دو کنه شه دا کله کله یو سړي دروېغه ته رضا کړی چې دروېغ یې خو زما وریا په سار نو خلی کنه چې وی چې دروېغه او یا یو بوجیا په مونږ شیرو ویره کنه بیا پیغه وخت داسې چې زامو سپلګې سو زویي یا د خلک خیال لاس تا چې خلک دا کوي کنه دا ویره په خلک کې څه راړی یی دروي تر ویب شي کنه تا او د خپل ظلم د موري وریا کوي چې یاره د خلک خیال لاس تا کنه تا نو ویره دا زامو سره کنه تا دا ډیره بالا متیادو کنه تا ډیره بالا پر لیدو دا کنه او کچره مثلا دا غلط نیات یې نوی دروغه ویل یې نیات یې نوی په دې سره بیا دې ویل چې دی رواني لکه په دې حدیث شریف چې دنه دغه ځان ټکا استعمال کړل بیا رواني ویل یې او چې دروغه ویل اراده یې نوی په دې سره وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابي نضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مره مولى لام هانه بنت ابي طالب رضي الله تعالى عنها اخبره دا ابا مره صدا چې عبد الله بن عمر بن عبيد الله ملتهبا في ثوب واحد چې دای زون غشتین کو په یو جمع شي فلما انصرف سوا دی الوکر در منزنا قلت معارض کو یا رسول الله زعم ابن امي دایره زعم ته کا استعمال کړو کنه کړو استعمال زعم ابن امي زعم کړه دا اغه زی د میر دی وو اده د میر دی اده د میر خرڅلی سه وو دا بنت ابی طالب وا هر تلی صاحب ابن ابی طالب وکنا تو بیر زام کړه دا اغه ورر د مخر تلی صاحب انه قاتل رجلنا چې رسول مبارک مړوین کده دغه سړی قد اجرته چې هغه ته مؤمن ور کړه دا چې فلون قاعده زیاده هو بیرا دا کنه افلون قاعده زیاده هو بیرا صدا او مه هره ته چې ته مؤمن ور کړه او ارتلی صاحب متولی دی که رسول مبرکی مروی رشتیا نو بیده فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم برکته او فرمیل چې لا قد اجرنا من اجرت یا امهانه میش پنا ور کړی دا امر ور کړل می هغه چاته چاتو چې چاته تو امر ور کړل او مه هره قالت ام هاره ام هاره سه بیوی چې وزا کزو حمدا و وخت چاشته کنه چاشته په وخت دا گفتگو می سره باب ما جاء في قول الرجل ويلك ويلك تکا کنه دا استعمال وای چې کنه شی استعمال وای چې دی ویلا راو دی کنه حقیقت په دې سره نه یو مراد چې د حلقت تا بلکې اسه خالق کې په کلام شه دا استعمالوي دا غاص ويلك ويحك وابي قال حدثنا مصعب بن اسماعيل قال حدثنا عمامن قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا رسول مبارك ولي ذلو يسرى يسوق بدنه چه پکشه به ولا بدنه دای په شعر سره روان ده سو کې کو دای کنه یا یوی دای بدانا دای ورس کې په روان ده بدانا مقصد ده تا یا یوی بدانا د حج د احرام ول حج یاسری چې بیت الله سره تبیا کنه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ارکب حزمر یا سویر شپه د بدانا په خو په شعر په یی شپه ده فقال دوی چې ان حبذرا الله هدیادو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ارکب حقاره د بیان دوی چې ان حبذرا قال وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا حماد بن ثابت البناني عن انس بن مالك ها وايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام له اسود اغا عن جشا غلام نو اجغا خودی کړل کنه چا او غا سره چې کنه خوشاوزی سره شعرینه ویل غیشه ته غیشه ته ته ته ته پرون دې کنه او د رسول مبارک یو تیر غلام چې ویل شي غته انج شایحد چې خوشاوز یې کړل فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم وای حقا دا دا دا وای حقا ټکرولو یا انج شطور وای دک بالقواریر پوره وره چراول کای دی سه مره خودی ما کوي کا په سبب دې دغه شیشه سره شیشه ته مره دا څه زونه چې په نو سیده په سبب سره لږ کې دی سه پوره وره بیا خوشاوزی ما وکړه وابي قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي رضي الله تعالى عنه انه قال اصل رجل على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام ولا يسري ببر سري بنده پر ذکی در رسول برک و بر سرا و برو و دغالی شو مخمخ یہ ذو صفات کو دے بل سری فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول برک دتا وچو شو آه عند رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال رسول الله برکت او فرمای ویلک لایله ویلک تکرولو قطعت عنك اخيك موت کو تو هم کنده دې دې ډېر خپل کنه چې مخ مخ صفات ته او پر دم لا خو دې مو ادمه کنده خو دې موت کو درې ولا لا وته من کان من کو ما ده الله ما حالت کین سره جی به تو شه مت کوي ان کا خامخا فلی یقول بیا دا داس وی چې احسب فلان نه مو خیال دې فلان کی متعلق دې سره سری دا والله حسیبه الله پاک نگهبان د نه را دې ځکه چې خدای پاک اذن نگهبانی کو خدای پاک باندې دې سوب د چې په حقیقت سره څنګه ولا ازکی علی الله احد نو زتس کی علی کو خدای باندې دې چې چې خامہ خزمه چې دا خدای څنګه رې سره ایدا کنه شا من کان منکم مارح لا حالت فلیقل احسب فلانا داستا ویای ان کان یعلم کچروی ته دا پاته چې دا سره ایدا بیا ولې دا سره ویای کلا پته نه یو ته بیا دا سم بیا وابي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمة والضحاك عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسم فدير ما رسول مبارك تقسيم كل يوم اوريزا تقسيم فقال ذو الحويسرا دا یو سری لکب د ذل هو یسرا او ویلا دا سه کو یو سری د بنی تمیم قبیله و یا رسول الله اعدنا عدل وکړه رسول مبارک ته فقال ويلك لين ويلك تكبيا بشرور رسول الله کو ته ورک شم یادل سیک یادل او کذا لم عادل سوا سی جزا عادل نه کبیا په مر بر سیک سب نه یو شی عادل فقال عمر عمر صاحب علی و ته جزن لی اجازه تر کومه ته فلا عادل به ونه کو جزا و ما کندای دې دا قال رسول الله کو ته فرمه چلا نا نا نا ظاهر بنزینه دې نه سی کنه شاید دې وای جنا دا کنه دې را حقیقت سے غا دا خوان یفتانا خو ظاهری در منزینا رشه کو کنا لا ان له اصحابا اذد پر ملګری دی دا ملګری لري یحقر احدکم صلاته ما صلاته انت حقیر و غنی یو قاضی تو سلمی زفر صلات المنزل دی دا منزینا کو اور رضا پر صلات رشه دی یا اره دا دې دی وجنا مړوایا ما خو دی په حقیقت سره سی امر قرآن دین او دې دې دین نه داس کمرو کې سامه شان له وتل دې غشي ولې لقد سبق الفرس و دم تر شو دا دغه څه چې کیم نه کنه پیغه سره او پیغه وینه باندې کنه په سره ولې وینه پر ماسه بل ګډا چې ولګي ها دا دې مثلا وینه دی ولا سره غلی نه دی په دې باندې چې کیم نه کنه سره وځي وای ته شان دي بل ځا دمر ته وځي یخرجون دی خروج کور وځي وې ارجوته دی وې الله هینه فوقته من الناس فواغ وې غیر فراق د مسلمانانو د مسلمانې پر مخ انتشار روشي افتراق روشي ګډوډي روشي که نه په دې وخت کې د روزي خوارج ځنې مراد دي که نه خوارج په دې وخت کې وتلي دي که نه حضرت معاویه صاحب او د حضرت علي صاحب پر مخ چې د افتراق سره روغله او په دې وخت کې خوارج وي که نه وي اچھا جی آیتهم علما دې دی رجل هغه سړی د احد یده چې یو دی هغه ویلو سیدنا مثل سبج المرأة په مثل له غتی ده شو ده او مثل البضعه یا په مثل له ټوکړې ده غسی ده درد درو چا حرکت کو کنه دا غلوس څه ده کنه لوس دا وینشتا دا سنگل یې ورو سنگل په دې سنگل پر دا تای اتی غوندې شای دا اسکی لو پر کنه شاله کدا شوه تای نه ویلا پوس سره تای کنه دا دې دا سنگل لو کنه شا دا سړای وې اې دې سره وی کنه شا دا وې بشتی کو کنه آیتهم نحشد دی رجلون آغا سرائی دا احدا یدهی چیو دی غد ویلو سیدنا مثل سبج المرأة پا مثل لیغتی دی شده دا یا پا مثل لیغ ٹکڑی دی غشده تا در در و چار حرکت قال ابو سعید ابو سعید حضری سے ویلی دی کہ اشهد زدا گواہی کا کہ سمعت من النبي صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ سمار ویلی دی رسول اللہ برکنا یو خدا گواہی کا او بلا دا گواہی کا دا چانی کون تو علی رضی اللہ تعالی عنہ زو سرا ہر طریقے حين قاتل هم دوات جه هر طریقے جنگ لے خوارج سرا فلت میں جڑے خالق پر سو کنا فلت میں سفل قتل بیا وصل شو بده مقتولین شدا سرای فوتیا به بیا رو الفاظ وکړ شو په د سره باندې جواب یې کړو مقتولین شو لوند یا پرېت و چګ یې کړو کنه شاه په اوتیا وی الفاظ وکړ شو په د باندې بالکل علی النعت الذي بيغ صفات باندې ونه عطا نبی صلی الله علیه وسلم چې رسول برکین صفات یې کړل بالکل به غیر طریقہ باندې دالو سی او چې کیندا لکه شوه دا غتی سره قال لا استطيع قال فاطم ستين مسكينا قال لا اجد زغنمي ما دامر طعام کې رستا بسرا فوتيا بعرق ميرول شوه ټکري فقال رسول مرك داو نه يقول هو خلف تصدق به تصدق کبد سره کفاره پرې کا فقال يا رسول الله على غير اهل غير اهل خبر بده تصدق کا خپل اهل يو فوالذي نفسي بيده ما بینات تو نبی المدینه نشتا پلمان دیده غدوی طرف دی مدینه منوره شه وابي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الولي قال حدثنا ابو عمر ابو عمر الاوزاعي قال حدثني ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان عربيا قال یو ده حدیث سری آلو دکل چی یا رسول اللہ اخبرنی عن الحجرت خبارو کتموتا ده حجرت نکانا شا ده حجرت میں کوئی کا فقال رسول برکتو سے چی ویحکا لین ویحکا تکرولو ان شان الحجرت شدیدونا ول هجرت دا ډیر سخت به دا ته چیرې برداشت کې کنه دا ډیره سخت کی ساده خو یو ځای په سره درک فهل لك من ابل قال دوته چې نام قال رسول برکت او فرمیل فهل تو ادي صدقتها ور کوي ته زکوت دې غیشه قال دوته چې نام قال رسول برکت او فرمیل فعمل من وراء البحار من عمل کا پاتره دې بسته نه بحار نه کلی مراد دي سوچ کې بسته نکموی دی عملی تو نه ایت شایا کنه نه کملی نه کا کوریا نه کنه دی ها پاس تی کیو کا هجرت ته کړی کنه دی کنه نه کملی کوشش کړي کیم د خدای په کې سره کملی نه نه کموی او زنه نو څه شدا ورو دی فین الله لم یترک رکاب دا د نفس کلمه نش لم یترک من عملک شیئا وابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد قال سمعت ابي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلكم او ويحكما شک سره غره قال شعبت شک کا هوا شعبہ سے ویلی کہ شک میں کرا لے دے استوز استوز یہ سیکتا واقع دے ابن محمد ابن زیدہ اے دے شک کرا دا رسول مبارک ویلی کہ ویلکم یا ویحکم حلق شئی ورک شئی لا ترجعو بعد کفارنا مگر دے بے ورسے دے منا کفار دا مطلب دا چې دا د مسلمان قتل چې راوګاڼه دا کفر ده ځکه چې مسلمان قتل حرام ده حرام شي چې راوګاڼه دا کفر ده کنه دا کفر دی را حقیقتا کفر یې مراد لا ترجع بعد کفارا مگر دې تاسو ورسیا د مونا کفار ما جوړې رښتا داس کفار یو در به بعد کوم رکاب بعد چې راوګاڼي وال زره دې تاسو مکه دې زره لاره کنه داس کفار ما ګرځې رښتا یو یا کفارن په معنا د نشکر سره نشکر سره ده لا تر جو باندې کفارن ما کړي او ته معنا نشکر ما در دې ځان نشکر چې تو سه وای ما کندي زرا تو سه ما کندي دې غزر نه را یا لا تر جو باندې کفارن کفار په معنا د مصلح سره غلا ده وصله شوین کا بیرېګا ما کړي تو سه ورسې ده معنا کفارا داس مسلحا یضرب بعضکم رقاب بعض چې وای زنه ته سم کني دی غزنه نه رانا مله وسلا وخره دې ظلم دې پرای وخره کنه شا نو بیره داس ما ګرځې دې وقال النظر عن شعبته ويحكما پیش بیا وچ په یقین سره ويحكم ټکر غلا شک نشته وقال عمر بن محمد ربي ويلكم او ويحكم هغه په شک سره ویل وابي قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام بن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان رجلا من اهل باديته يسرائي ده اهل باديه يسرائي ده اهل باديه ده بونده سرائي وكنا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله يا رسول الله متى الساعه قائمه كلا قيامت قائمه دي قال رسول الله بركاته فرمى ويلك هذا بده ويلك هذا ده حديث رواه ولا عادت العصر ته ور کړی دی توې د قیامت ته پر کانه چې پښتنه کې قال دوی ته چې ما عادت لها میرا خو سن دور کړی د قیامت پر الله خدای او کیسه سر سره چې ان يحب الله ورسوله مو د خدای او د خدای رسول سره محبت تا قال رسول برکه دا فرمیل چې دا خو ډیره غټه خبره ده انک ما من احببتا تو سره دغه چې جا سره محبت وي فقلنا دا ډیره صحابه کرام یې انس صاحب یې فقال رسول الله برکو فرمیل ان اخر هذا کچره پوت شو دین داخل کای بڑا تیب واخره سے کنا کا پوت شو ورس چکڑل شو ان اخر هذا کچره ورس چکڑل شو مرد دے دے گزن کی منے بڑا تیب پیرے دائی ورس دو او بیاوے فلم یدرک الحرم حتی تقوم الساعت نوے نیمی دلر بڑا تیب حتی که چر قائم شي قیامت ته تو سه هذه قیامت نه دی ول قیامت مراد دی علی مرګ دی د امزه علی مرګ حتی تقوم ساعتکم وقت سر وقت سر هو مختصر کے زولا دے حدیث شعبہ سے بیان نقل کیے قضا سے بنا گئی تمہارے دل جان سے بنا آ نقل کبھی دے رسول مبارک نا بس کا دیر